بل څوک خیر او برکت نشي اچولې رد یولسمې کو او پاغي باندې یولس دلایل عقلیه ذکر کول دارنګ علت او وجه د تلوي جهنم ته ذکر کړه چې جهنميان جهنم ته ولې تلیو داغي وجه سوا دلائل عقلیه ذکر کړل شپږ وس د دې زنا وم دلیل عقلی چې خیر او برکت اچون کې आवाज یو الله دې آزاد چزمه کیدل نرم ګرځولې ده نو دا غي په اطرافو کې ځای پای کې آبادی کوي او دا غي نه عبرت واخلئ دا الله رزق خوري واپس کېدل الله تدي هو الذي جعل لكم الارض ذلولا الله دې هغه ذات چې ګرځول لستاسو د پارز مکه نرمه ذلولن مذلولتن نرمه فاذا هي تمون ناسا په بداز مکرواني اي يخسف بكم الارض چوب منډي تاسو په زمکه کې د وجد سرکشه او د نافرمانه تاسو نه سوره قصص وګورئ شلم سپارام آیت نمبر 81 یو اتیایم نو آل تم ذکر کئ واقعات ذکر کئ دا چام چې دا الله رب العزت نا فرمانی کړي وایم خلاف کړو نو الله پس مکه کې ومنډل سوره قصص آیت نمبر 81 یو اتیایم فخسفنا به وبداره الارض نو هر یو نیولې او مونږه په سبب د ګناه دا غم ګناهونه هغه کړیو اسباب هغه تلاش کړیو نو زما عذاب پر ولاړی او پسل نه کوي هغه چې بنده خپل کیدی نو لالا پکته سي دلته وته پلاندې وي مونږ وته جبړې وي یعنی روانه وي پخکتا چې څومره په قدم یې دینو دا پخکته سي فوقهم لپاسه د خپل ځان نام صوافاتن غړون کی دی وزرو لرا و یغبزنا او ټپ کون کی دی ځان نه بره وګورئ د فضا ته د خلا ته وګورئ چې پای کې مارغان الوزی دا چاټینګ کړی دي ما یوم سے کوهن الا الرحمن نه دي ټینګ کړي دوی لره مګر مهربان بادشاه انه بكل شيء بصير یقینا د الله پارس باندې لیدون کړي او څنګه چې دلته ذکر کړي دارنګي سوره نحل سوال لسمه سپارا آیت نمبر یو کم اتیایم وګورئ 79 آلتم د دلایل عقلیو په زمن کې دا ذکر کړیو دلائل عقلیه په اثبات د توحید متنوعه سوره نحل کې پاره استاد محترم شیخ القرآن سے تفصیل کړو آیت نمبر یو کم اتیا عالم یراو الی طویر مسخرات فی جو السماء ما يمسكهن الا الله علم يروا الى الطير مسخرات في جو سما اخل برا وكتبوزي وبر اسمانونو ته وګوره ازمکو ته وګوره دریابونو ته وګوره مهیانو ته وګوره نو دې مارغانو ته پکې وګوره علم یراو الی الطیر مسخرات فی جو السماء چې دا کارونه الله کوي نو بیا عقیده د شرک سره ساتي چې د خیر او برکت اچولو والا بل ذمہ دار غني د یو لسمې نظر و نیاز پیسې هغه د غیر الله په نوم ورګي مزارات ته پیسې ورځي دا اولیاء په نوم باندې صدقه او خیراتونه کوي نو دغه لښکر دغه منجوران دغه بتا د الله د عذاب نه خلاص کی امن هاذا الذی هو جند لکم آیا دغه لخر ګوټ استاسو امن هاذا الذی هو جند لکم حاصل ترجمه استاد محترم داسی کوي آیا دغه لخر ګوټ استاسو ینصرکم من دون من دون الرحمن چې امداد بو کې تاسو بغیر د مهربان ذات نام ان الکافرون الا فی غرور نه دي کافران مگر په دوکه کې امن هاذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه څوک دی هغه ذات چې رزق درکوي تاسو ته که بند کړي الله خپل خوراک لره او که الله در باندې خپل خوراکونه بند کړي د هغې اسباب او د هغې ذرایع بند کړي د برې نه باران نه وري د کتي نه زرغونې نه کیږي نو رزق به څوک درکړي بل لجو ونفور بلکې دننه شو دوی په سر کشي او په نفرت کې افمه يمشي مکبن علا وجهه وایا سوچ روان وي سرکوزه په مخ باندې سر ښکته یو خپې برکړي احدا آیا دې ډېر په هدایت ته اما يمشي سويا علا صراط مستقيم یا هغه څوک چې روان وي برابر په لار نیغه باندې کم یو په سم لار دی قل هو الذی انشاکم نه هم دلیل اخلیم قل هو الذی انشاکم ورته وایا دا الله دی هغه ذات چې تاسو یې پیدا کړی یې وجعل لكم السمع والابصار او پیدا کړلی الله تاسو د پاره وګونه او سترګې والافئدة او زړونه په دې کې هم لږ سوچ وکړه کنه قلیلا ما تشکرون نو ډېر لر دي شکر وستون کې سورہ انعام آیت نمبر 46 کې هم تیر شیو که الله دې د غوګونو طاقت والی الله دې کون کی او که الله رب العزت دې د سترګو طاقت والی شمکور دې کی ړوند دې کی نو څوک دې چې تا تبا دا طاقتونه درکې د لیدلو او د اورېدو او که الله دې لیونی کی نو د لیونو پیر څوک دی قلیلا ما تشکرون نو ډېر لږ دی شکر وستون کی قل هو الذی زراکم فی الارض لسم دلیل عقلی ورته وایا الله دې غزا چې پیدا کړی تاسو پزمکه کې وای دی کله وای دا وعده کچری ای تاسو رښتونی یره قیامت به کله راځي قل انما العلم عند الله نفی د علم غیب د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ورته وایا ز پیغمبرم زما کار دی بیان کول تاسو ته مسله رسول او علم د دې د الله سره دی قل انما العلم عند الله نو هر کله چې ویني دوی قیامت لره نږدې سی ات وجوه الذین کفروا نو تور بشي مخونه د کافرانو وقیل هذا الذی کنتم به تدعون او بویل شدا د غذاب چې تاسو وې دی لره غوښتون کی پتا سو ډېر لوی تادیوا لوی تلوار پتا سو باندې چې قیامت به کله راځي او د دې یو څو نمونه یو څو جلکیانې لګو ګورئ قران کریم په سړی باندې سیل کوي سوره آل عمران سلورم سپارا آیت نمبر 104 یوصل سلورم آل توم دا تقابل ذکر کوي چې دا چا حالت وګورم چې دا چا مخونه سپین دي روخانه دي دا الله تابعداري کړل دا رسول منل دا صلی الله علیه وسلم او د چا مخونه تور دي چای مخالفت کړي د سنت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وجنا د موحدینو د اهل سنت والجماعت مخونه هغه به تک سپینی او د مبتدیینو بدعتیانو مشرکینو مخونه هغه به تک توري قران وی یوم تبیض وجوهن پاورز باندې چې سپین به سمخونه فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون وسکئ عذاب په سبب د هغې چې تاسو کفر کوو واما الذین ابیضت وجوههم آګه سان چې سپین بشي مخونه د دی ففي رحمت الله نو دوی به پر رحمت د الله کې هم فیها خالدون دوبا پدې کې همیشه همیشه الله دې موږ دا غي نو ګرځي جزاء سیئات بمثلها نو سزا د بدای دا پشان داغي الله پچا زیاته نه کوي وترهقهم ذللا او رسیدلې به دوی ته ذلت او خواري په بد حال بدای لبي ما لهم من الله من عاصم نه به دی لرا به د الله نه سوق بش کونکې او دا مخونه به داسې تکتوري کان نما اوشیت وجوم قطعا من الليل مسلمان ته وای چې تور کړی دی مخونه د دی هغه ټوټه د شپې د تیارې هغه تور تیارو داغي هغه حصہ پر راغلی دا مخونه ولا تور کړی دی اولائک اصحاب النار دا کسان خواندان د اور دی هم فیا خالدون دو پدی کې همیشه همیشه دارنګي سوره زمر وګورئ سدیرشتمه سپاران و یوم القیامت او پر ورځ د قیامت تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسودتون ویني بتا کسانو چې مخونه به تکتوري چې په الله درو ویلو الیس فی جهنم مسول للمتکبرین آیا نشته په جهنم کې زید تکبر کوونکو بلکې شتره نو دلته هم وایي فلما راوه زلفتان نو هر کلا چې ویني قیامت لره نږدې سیئت وجوه الذین کفروا تور بشي مخونه د کافرانو وقیل هاذا الذی کنتم به تدعون او به ویل شي دا د هغه عذاب چې وای تاسو دې لره غوښتون کی قل رایتم من اهلکنی الله وس نفی د تصرف کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووایه خبر راکړئ ما لره که هلاک کړي ما لره الله ومن معي او څوک چې ما سره دي او رحمنا یا رحم وکړي په مونږ باندې نو کولی شي د الله اختیار شته دی خو ستاسو د کافرو به څه حالت دي فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم نو څوک دی چې پناه به ورکړي کافرانو لره د عذاب دردناک نه قل هو الرحمن ووایه دا الله دی مهربان بادشاه آمنا به مونږ ایمان راوړی په ده باندې وعلیه توکلنا او په دې الله باندې مونږ ځان سپارلی دی لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا چرې مونږ ته نه رسي مګر هغه څه چې الله زمونږ دپاره مقرر کړي فمن یاتیکم بماء معین نو سوک دې چې را بولی تاسو ته وب تازه سوک دې چې راو بخیږي تاسو د پاره وب د چینو دا یولس دلایل عقلیه ذکر کړل پرد د یولسمی پر پنفی د شرف البرکت اول دلیل، برکت اچوونکی دی هغه ذات چې لاس کې اختیار دی، دویم، برکت اچوونکی دی هغه ذات چې په هر څه باندې قدرت والا دی، دریم، برکت اچوونکی دی هغه ذات چې مرګ او ژوند پیدا کړی دی، څلورم، برکت اچوونکی دی هغه ذات چې اسمان په بلفونو باندې ښایسته کړی دی. شپږم برکت اچونکی دی هغه ذات چې انسان استا پر روح او په تیز باندې پوهه دی وم برکت اچونکی دی هغه ذات چې انسان ازمکه د لنرم ګرځولې ده نه هم برکت اچونکی دی هغه ذات چې مارغان په هوا کې تابع کړی دي نه هم برکت اچوونکی دی هغه ذات چې تا له سترګې، غوږونه او زړه درکړی دی. دا څومره لوی نعمت دی چې په سترګو کې نظر نه وي، غوږونه اوري نه او زړه کې د سوچ فکر ماده نه وي. لیونی نو دا څومره مصیبت دي. دا کارونه الله کړي دي نو ته بیا د الله نافرمان وګرځېدې او چې څه دي خوښه یې نو هغه کوي. رمضان ته دی ونه کتل چې هغه د پال او د پریز میا شو لسم دلیل برکت چاون کې دی هغه ذات چې انسان ته د خړو خاورو نه پیدا کړي خپل حقیقت ته وګورم مستی مکوا یو لسم دلیل عقلی برکت اچونکی دی هغه ذات چې یخې یخې اوبه یې تاله پیدا کړي دي نو دا ټول کارونه په څه کې دي د دې ذکر د دې بیان قران کړی دی نو قران تکینا قران وایا عمل په وکام او علت دتلو جهنم ته ذکر کړي او آیت نمبر 10 کې وقالو لو كنا نسمع او ناقلو ما كنا في اصحاب السعير هاي هاي که مونږ غوږی خو دی قرآن ته او بیا پی مونږ ځان پوهه کړی وی نن به مونږ جهنم ته نو راغلی واخر دعوا یو دعا وکړي چې څومره مریضان دي الله رب العزت دی هغه له صحت کامله نه نیک عمل لپاره ورکړي چې څومره دی الله دی وبخي چې څوک سو مشکلاتو کې دي تکالیفو کې دي الله رب العزت دې هغه دا مشکلاتو تکالیفو نه وباسي دعا وکړي چې په دې ملک کې کوم وبا کوم مصیبت ته الله رب العزت دې مسلمانان د ریافت نه خلاص کړي الله دې موږ د دنیا نه د ایمان سره بوزي دا مرکز د قران پنځپیر الله رب العزت دې دا آباد ساتي دا کار دې د دین الله رب العزت همیشه زمونږ والی دعا وکړي چې الله رب العزت دې زموږ د استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری حفظه الله په عمر کې خیر او برکت واچي الله دې زموږ رضا شي الله دې زموږ آ کارونه والي شي د الله د رضای اللهم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک